هغه څلورم صفت د شیخ ذکر کړي نو دا چې شیخ قدوه الحکماء چې هغه هغه قدوه د حکما و دی قدوه و چې څه ویل کیږي د قدوی لغوي معنی او اصطلاحي معنی هغه رقم درته کړی د طالبان خو دوا په لغت کې ویل کېږي نار توقد على راس الجبل هغه ورته ویل کیږي چې د غره په سر کې بل وي دا قدوه مرول په لغت کې ودا چې ته ویل کیږي هغه ور چې په سر کې د غره بل وي هغه نو مشهور وي ارتړې ویني غر خو نو لوړ وي چې د غره په سر کې اور بل وي دا خو نو بیا هر څوک ویني طالبان په اصطلاح کې قدوه چې څه ویل کېږي ما یقتدا به فی دین او دنیا هغه چاته ویل کېږي چې په هغه پسې اقتدا وکړي خلک په دین کې او یا په دنیا کې یعنی په دینی امورو کې یا په دنیوي امورو کې چې یو څوک اقتدا پسې کوي و دغه ته قدوه ویل کېږي نو دغه شیخ چې دی دا د حکماو دا چې حکما چې هغه را چې خلو محکم او په خپل حکمت او علم د هغه قدوه او امام وو نو د قدوه معنا خو هغه امام شو چې یو څوک اقتدا پسې کوي په دیني امورو کې وي او که په دنیوي امورو کې چې د یو چا امام او مقتدا وي خو دوا و دغه ته ویل کېږي نو دغه موږ ول شیخ چې دا د هغه راسخینو علماو د هغه محکم علما او طالبانو د امام مقتداو لکنی یو سړی د امیان ملاوی یو سړی چې وی هغه د طالبان ملاوی یو سړی د علما او ملاوی دا خو نو بار فرق لري کنه امیان اول امام یا د طالبانو امام یا د علماو امام وي بارخل څه فرق لري کې نه لري نو دغه شیخ چې وو دا د هغه راسخینو حکما او طالبانو چې شو امام هغه مقتدا او هغه پیشوا او دغه شی خو کما طالبانو دا جمع د حاکم د حاکم په لغت کې دا داننده تویل کیږي دا پو تویل کیږي دا عالم تویل کیږي او په اصطلاح کې مونږ چې شتوای دا حاکم هغه هغه عالم تویل کیږي چې د عالم پر اغمر الاحوال د موجودات خارجه وي علامه هي عليه في نفس الامر بقدر الطاقه البشريه طالبان وداغه تویل کیږي د امر الحاکم حاکم هغه دی چې علم لري پر احوال د موجودات خارجه وي او دا د موجودات خارجه او پر احوال چې علم لري دا په هغه حسب د طاقت بشري په قدر د طاقت بشري د بشر څونی قدر طاقت دی په هغه اندازه باندې د موجودات خارجه او پر احوال چې علم راولي و دغه تحکم وي دی به پوسره لکنی دغه یونانی ډاکټران وست حکیمان بولی دا طبيبان نه دي حکیم یې بولی خو ده د موجودات خارجه و پر احوال و علم راوستلی دی موجودات خارجه خدا قسم قسم واښه دي چې په دې دنیا کې دي پر هغه د علم راوستلی دی چې دا د دې غرض د پاره دی او دا د دې شي دوا ده او دا د پلانیش دوا ده نه یې باره حکیم بویه نو حکیم مول دغه ته ویل کېږي لیکن دغه حکمات چې دي چې لغوي او اصطلاحي معنا یې تا وپېژندل دا حکمات طالبانو بارنو دوه قسمه دي حکما خپل په مابین کې دوه قسمه دي یو هغه دي چې هغه دین سماوي اتباع لري یو هغه دی چې د دین سماوي اتباع نه لري یعنی یو هغه دی چې د شریعت تابع دي یو هغه دی چې د شریعت تابع نه دي هغه د شریعت تابع وي طالبان هغه خپل پزان کې دوه قسم دي یو قسم هغه دي چې د خپل مدعا اثبات په دلایل درکتي شعر مدعا مکشیر شول و طالبانو تاغه په دلیل باندې ثابت وو نو دغه حاکم د جیدین سماوي اتباع لري او اثبات د مدعا په دلایل عقلیه او یا نقلیه د تکلیف دې ته متکلمین علما وايي طالبان دغه علما او تبارد دي متکلمین وايي لکه د اخیالي او شرقایت و د عقاید چې جوړ کړي دا متکلمین علما او کچیر داغه عالم چې مرول هغه دین سماوی منی او د شاګردانو کې تعلیم په دې نه کاو چې مدا په دلایلو ته ثابت وي هغه د شاګردانو تعلیم یا طالبانو په کشه باندې ورته کاوه لکنی چې د یو کامل پیر یا خلیفه سره بیعت وکړي هغه نو دای نه کی چې درته شروع دی خبرې درته کی مدعای فضل ثابت یا تام سر پټ کړی دی دم سر پټ کړی دی دای هم ول اذکار د الله پټ وای تام اذکار د الله وای لیکن په دغه طریقه باندې دا تعلیم د دې تصوف درتوت لطائف دي ژوندۍ سي ذکر دي لطائف شروع ودغه عالم تبع امر ول صوفیه کرام وای د دې ستابیر په صوفیه باندې کیږي تعلیمان دی به پوسړل او کچیر دی عالم بیا دین سماوی نه منی ملا شین او دغه خپل مدعا په دلایل درته ثابتول وجه ته بیا اشراق دغه د مشائین علما وای مشائین هغه علما دي چې اثبات ته دې مدعا په دلایل درته کوي دین سماوي نه مني شریعت نه مني او چې چیرې د شو چې دغه ملول تعلیم او شاګردانو ته په کشف باندې کاوه په دلایل هم نه نه ثابتاوه خو د دین سماوي اتباع نه درلودل وجې ته بیا اشراقین علما وای نو علما دا څلور قسم متکلمین صوفیه کرام او مشائین او اشراقین امام و مقتدا و پیشوای و خیر دا متکلمین علما بیا طالبانو اسلامی علما و دا بیا دوی دلی بعض اهل سنت والجماعت بولی او بعض معتزله ګان دي طالبان اهل سنت والجماعت په متکلمینو کې هغه علما دي چې موږ ویل موږ کچيري د سودار او مدار د حکم عقل نه بولی نقل بولی یعنی که د عقلی دلیل و د نقلی په مابین کې مخالفت راغی هغه نقل مختار کوي عقل ورته پیږدي مثلا یو جزی مثال به درته ذکر کړم فنقل دا ثابت ده که اوبه نه وي لاسونه پر دې مځکه باندې وه پر مخ یې تېر نو دا مخ پاک سو که سپېره سو سپیرست عقل خدا وایي چې څلویست راغی او نقل وایي وایي تطهیر راغی اهل سنت والجماعت چې د مرول دار او مدار د حکم نقل ګول عقل ورته پریږدي چې مقابل ولري او معتزله ګان بیا دادي چې دارومدار د احکام او عقل بولی که د نقل او د عقل تطبیق سره رالی خودی وای ته بها که نه رالی په نقل کې تاویل کی هغه نقل کې تاویل کی عقل کې راکشي دا هغه معتزلګان دي طالبان دا اهل سنت والجماعت علما بیا خپل فزان کې دوی فرقین یوا دا هغه ابو الحسن اشعری داله ده یوا دا ابو منصور ماتوریدی داله ده طالبان دا ابو الحسن اشعری داله دا شوافی مذهب مر ویل مر اسلامی علما د ابو منصور ماتوریدی ډله بیا د احناف دي طالبان خیر خدا حکما عادتي و پیژندل چې دغه خلک د دغه حکما او هغه قدوه یعنی هغه مقتدا چې هغه اقتدا کوي هغه مرو دغه شی پیبه فوتلت اسیر الدین دا شیخ چې دا دونه صفتونه دې ذکر کدا و څوک دی دا اسیر الجن دی طالبانو دا اسیر لفظ خو فعل وزن دی فعل وزن خو ته په صرف کې معلوم شوی کله په معنا د فاعل وی کله په معنا د مفعول دا فعل وزن نه دی دا کله د فاعل په معنا راځي کله د مفعول په معنا راځي نو کده شوی چې دا اسیر الجن د فاعل په معنا راځي نو خدا معنا د اسیر الدین دای مختار کون کی دین لرو اسیر الدین معنا به بار ده او کده مفعول په معنا دي بار بنو دلته یو څه تقدیر وغواړي دی مختار د دینو دین یو څوک مختار کوي یا انو بده شي وایي دی مختار د اهل دینو اهل دین والا دی چې کړي مختار کړي خیر اسیر الجن الابهری ابهریو دا یا غد د وطن ته د نسبت وک نو کوي ای مسکن د ابهر وو وهو دا ابهر بلد شار دی د قزوینه څخه یا د شام څخه او یا د فارس څخه په دغه ځایو کې یو د وطن نوم دی طالبانو دا ابهر ومنو په قزوین کې ام صداغم دغه مډول دغه دا ابهر په شام کې امست په فارس کې امست اوس نو ناکت وای وای ابهر په دې درو سر ځایو کې د وطن نوم دی چې دا وس هغه د قزوین مجول ابهر دی که د شام دی که د فارس دی په دوه ځایو کې د یو دی نسبت یې ورته وکړي دعا ځان ته کوي ځان یې غایب اچول وي طالبان که د ده کلام کنی خنو مجول دا کلام د هغه شاګرد دی هغه دعا ورته کوي طيب الله خوشبو یې دي چې الله طيب الله سمانا ای خوشبو کند سراه قبر ده سرا معنا اوس موږ په قبر کو کني خپل لغوي ترجمه هغه د چناکت کړي سرا ویل کیږي هغه خاک نمناک ته هغه خاورې ته ویل کېږي چې نو کویمه رول لندوالی پکښې وي معمولي لندوالی پکښې وي ودیغې خاورې ته ویل کېږي وهي دغه خارې دغه خار چې نمناک نو کنایي دلته د قبر څخه نو اوس د دې سره معنا هغه قبر الله دې قبر ور خوشبوي وجعل ودي ګرځي مر پروردگار جل جلاله الجنه جنت مسواه اغزای د سکونت ده الله دې د اغزای د سکونت جنت کې دعا یې ورته وکړه دا خلاص طالبانو دا اشیت چابه کې راوایست دی وای وای هاذ الخطبه چې د علاقه وی تبلیغ کوله دا ولا شاملی نحمد الله تر دا قوله دا الحاقیه ده من تلمیذ المصنف دا د طرف څخه د شاګرد د مصنف ده نو ولهذا لدغه وجه اور دراوړی دی قال دا لفظ د قال په صيغه د غائب ماضي معلوم صيغه د غائب ماضي معلوم یې راوړل وی خدا نحمد الله فقاوی لوچا دغه اسیر الجن د وسوای وای قال شیخ وی نو د ماضی صيغه غواړي کنه وای نو ځکه دا صيغه د هغه ماضی غائب معلوم سي دا خلاص پسې اشوي قولو الشيخ شیخ اذا ذکر ذکر طالبانو عاشق نو آسان لیدل په منطق مراد پاغه سره شیخ ابو علي ابن سینا سواء اذا لم يكن كثير نو قرینه علا ارادت پر مرادوالی غیر د بل چا که د بل چا پر هغه ارادي قرینه نه و دلته اوس شیخ ذکر شوی دی د بل چا پر اراده قرینه سته که نسته سته خو د اسیر الجن موږ بیان کړي د مثال بن عمر د کی دلته اوس د شیخ څخه شیخ ابو علي بن سلام راضي په دې متن یا او په فقه کې ذکر او په اصول کې ذکر یراد مراد دی پاغه سره ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دی او چې په نحو کې ذکر یراد مراد به په دې شی سره عبد القاهر جرجانی رحمت الله علیه مراد په عقاید کې ذکر او په اخلاق اخلاق طالبانو دا تصوف توای تصوف پیژني دا علم تصوف دې ته اخلاق وایي نو مراد پاغه سره ابو منصور ماتوریدی دی تزا دغه شکیل ویل سویل فاجل کنداری صاحب یقول زوا لم ارى ما نه دی لیدلی اطلاق د شیخ لا په فقه کې ولا په اصول کې علا ابي حنیفه ته پر امام صاحبانی و ان کان کتم دغه اطلاق صحیح دی بل جریان لایق هم داغه ده چې ورته وویل خو لیدلی مو نه دي کېدای چې طالبانو دغه مرول اصطلاحات چې بدلیږي په هغه تبدل د زمان د زمانې په بدلیدلو باندې دغه مرول هغه نمونه او اصطلاحات هم بدلیږي دا زموږ په زمانه کې طالبانو چې دا موږ دورې کولې د دورې مناته شي حساب نه وای اوس کوړه دوره کې کلو دوره کې شي حساب نه وتوي وزاره نه مشوره دا چې موږ دوره کور په هغه ټیم کې شي حساب نه وتوي په پیری محدث عالم د دورې یو ملا و اجمولي صاحب یې بلی اوس چې دوره پر کېږي هغه ته شیخ صاحب وایي نه خو دا تبدل ماول د اصطلاحاتو په تبدل د ازمان راځي دوی به پوه شول دا خلاص قولو الشیخ په لغت کې پیر او خواجه ته ویل کېږي دا بزرګ او په اصطلاح کې د اهل علمو هو دا شیخ من هغه څوک سنه پښ تشنیف کړي خمسه کتب پنځه کتابونه دی علم من العلوم په یو علم کې د علومو چې پنځه کتاب جوړ کړي بس هغه شی په هر علم کې چې جوړ کړي پنځه کتاب او فنیز اهل سنت بیا من هغه څوک دی دا شیخ یحیی چې ژوندی کوي السنت سنت د نبی علی السلام النبویه چې هغه سنت نبوی یعنی سنت د پیغمبر علی السلام او یمی توي البدعه بدعات څه بدعات څنګه وایي بدعات خو یو زیروه شی نه دی چې سړی مړ او سنت هم د شی نه دی چې سړی روح ورکی ژوندې د دې مطلب څه دی د امر مطلب راته ذکر کوي دی وای وای دغه دی امید تر بیره دا خلاص نو امر ول هغه دل چې نه ذکر کړی تی وسر وای دا احیاء د سنت نبوي دا د چامل فوج او اماتت د بدعت دا دی طالبانو چې هغه مرول فرق وای چې بدعت پیر شوی مرګ کی او کده شو چې په سنت دی عمل وکي سنت دی ژوندۍ ودغه ته ویل کی دا خلاص او عند اهل التصوف او دغه مر الشيخ فنيز د اهل التصوف والا د دې بزرګان علما او مر په اصطلاح تصوف طالبانو تی پیژني دا غمل ول خلیفه توب دا غمل ول دا تر توب سره کیدا ای په پوسر او پنیز د اهل تصوف والا من هغه څوک دی دا شی یحیی چې ژوند کوي العظام اډک وهي هغه عظام اډکی چې رمیم وي رمیم دغه وی چې راستسي وي طالبان دا اډکی نه چې ډیر وخت کیږي بیا چې دې ګرې را رژي ودا ته ویل کی چې دغه ژوند کې یقول وای العبد الزعیب عبد الزعیب په سخه فاضل کنداری صاحب د خپل ځان تعبیر کړی دی وای زه وایم لیس نه دی د احیاء ان په ژوند کولو الزام دا ډوک ما غمانا شو هو غما ظاهر ده متباجر دا غنه د مراد ولې ان ذالک الاحیاء دغه ژوند کول لم توجد ندی موجود سوی الا خو بیاو په باج انبیاو تا خو د عیسی علی السلام دا معجزه و چې موږ ول هغه مړ ژوندې کولای دا خو نور انبیاو هم نه کو خو د یو نبی معجزه به په پویل نو ولایت لیکو اطلاق نکی د شی پر نبی هم اطلاق نکی د شی کداغه معنا مراد چې دا ظاهر او متبادر بیا خو نو د شی اطلاق پر نبی باندې لا هم نکیږي په پوهېږي دا خلاص نو موږ ول بل مراد نو احیاء او ژوند کول دي نو موږ ول القوای باطنه هغه باطنی قوتونه چې ژوند کولای شي دغه ته شیخ ویل کیږي کله یو خلیفہ مورث ولې او هغه ذکر دې کاوه بار دې هغه مغول باطنی قواوی ژوندې کېدل نو دی شیخ او کنه ژوندې کېدل نو دی شیخ نه دینو اغه نو لکه اغلات لطائف خمسه اپنزل کیفی چې دغه ژوندې کې په اذکار الهی و باندې د الله په ذکر باندې چې دا پنځه لطیفې ژوندې کولای شي چې هغه هغه روحیه ده قلبیه ده نفسیه ده خفیه ده اخفا ده دغه مرو څلورې مرو چشتو دا مرو لطیفې دي په دغه دا پنځه هم دغه پنځه کې د دفه د هغه الله په اذکار باندې د ژوندې کولای شي ودا ته شیخ ویل کی دا خلاص قوله الامام ا اعلم پوس لفظ امام اذا اطلق چې مطلق ذکر په منطق فالمراد به په غسر امام فخر الدين رازي دي و اذا وقع واقع په کلام يعني په عقائد يراد مراد به په غسر امام ابو منصور ماتريدي او اذا وقع واقع په نحو او په علم بلاغت علم بلاغت خو پیژني دا علم معنی او علم بیان او علم بدیع خیر هغه بدی خو نو علم بلاغت نه دی د ثوابي وسخه نو دی خو دا علم معنی او بیان ته علم بلاغت وایي بدی کې واقع مراد مراد دی مراد مراد دی عبد القاهر جرجانی و اذا وقت چې واقع په حکمت مراد مراد به التم او به وسره شي مراد به په جماع سره ايضا امام فخر الدين رازي مراد او اذا وقت واقع په فقه فالمراد الامام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه برد پس یا شوی وی الامام په لغت کې مقتدا او پیشوا کوي امام طالبانو په لغت کې مقتدا ته ویل کیږي په دپس اقتدا کې مقتدا په اسم فل څنګه پیشوا ته ویل کیږي یعنی چې مخ کې تر خلګوي او په اصطلاح کې بیا امام من هغه څوک دی تقدم چې مخ کې سي القوم تر قوم لإقامتن د پاره د قائمولو هغه امور دینیه او یا دنیویه د دنیوي امور د پاره یا د دینی امور د پاره چې مخ کې طالبان و دغه ته چې شوي کی وجه ته امام وي او المشهور انداز چې امام جمع ده او و مفرد دی امام ام جمع د ام مفرد دی طالبان خلاصه شنو فرما د تویلو نو دی ول فرق بینهما فما بین کې د دغه امام چې مفرد وي او جمع وي دا فرق په موصوف باندې دی طالبان موصوف ته یو ګور که د امام موصوف مفرد و دی مفرد که د امام موصوف جمع و دی جمع دی دی به پوسره نو په امکان کچیر مر الموصوف مفرد فالامام مفرد نو په کسره د حمزه لکه کسره د کتاب د شي ده دا د حمزه کسره لکه د کتاب د کاف کسره نو کتاب خو مفرد دی امام مفرد او امکان کچيري موصوف د دې امام بیا جمع و فل امام ام جمع ده بیا په کس په کسر الحمزه کې هغه کسره د حمزه د شي ده که کسر الرجال لکه کسرا دری په لفظ کې د رجال دا د رجال په لفظ کې دری کسرا دا د امام د الف کسرا دغه رقم دا خلاص او هاذا دغنو هو التغيير التقديري دي ولي لانه شان لا بد چارنه په جمع مکسر د تغییر څخه تغییر خونه والی باره دا د پی زما یادشت لکه د قبلین د قاف زما مفرد دی او کده شو چې د پلک څخه جمع معنا مراد و بیا دا د پلکین هغه د پی زما یادشت د لکه د اوسدین د حمزه زما اوسدین خو جمع د اسد ده او قفل مفرد لفظ دی طالبان نو دا قل شتی توای دا مرول کده شی و چې مفرد و د شتی لکه قفل لفظ قل قفیجنی طالبان او کده شی و چې جمع و بیا مرول دا هم د شی زمانه د دجیل کې لکه د اسدین د حمزه زمات چې د طالبان دغه تقدیر دغه د تغییر تقدیری دی دا خلاص نو مر ول علی التقدیرین پر دې دوارو تقدیرو باندې پر یو تقدیر به د شلک خپلن پر بل تقدیر به لکه اسدین وقیل بعض بیاوی وای امام مفرد دی او جمع ائمه ده وهو دغه کسر الاستعمال زیر استعمال دغه دی طالبانو چې امام مفرد دی ائمه جمل اکثر استعمال دغه دا پلس په سیا شور سره وای قول العلامه هو دا علامه په لغت هغه بسیار دانا ته ویل کیږي طالبان علامه مولول په لغت کې چې ویل کیږي تایوان هغه بسیار دانا ته ویل کیږي هغه ډیر پوه عالم ته ویل کیږي او په اصطلاح اول تفسیر خدا دی په اصطلاح العالم هغه څوک دی چې عالم په علوم متعدده وي پر ډیر علوم باندې علم لري دغه په څه شوی کی علامه وایي کی د یو فن عالم نیوی پر ډیر علوم باندې څه شوی علم ودې ته وایي په ان قلت کچيري تا اعتراض وکړي العلامه لفظ خو مونث دی بلتا په تی باندې او موصوف ته د چوال شیخ دی هغه مذکر دی نو په کوي په څنګه به یکون سی د علامه صفت له د دې شیخ لپاره ولی د یو وخت شوري ته شرط شوی بین په مابین کې د موصوف او د صفت مطابقت په تذکیر او تانیث په تذکیر او په تانیث کې د جمرو د صفت د موصوف په مابین کې مطابقت شرط دی نو دا به څنګه موږ ول د هغه د پاره چې صفت قلنا امر توایو سلامنا منم ان الفاء انتیخ په اصل کې د تانیث د پاره ده ولکن جویلت ګرځیدل د ها هنا دلته د مجرد مبالغه د پاره ده په پوهیږي یا مول د فار د فرق په مابین کې د خالق او د مخلوق یا مول دا کی چې ده د فار د نقل د د وصفیت او اسمیت ده. نو څه خبره دا ده چې د مبالغې د فار د طالبان بیا نو چې تاول د مبالغې اطلاق پر هغه موږ ول الله باندې باید شک یادلای موږ ول توهم د تانیس کیږي کله علامه اطلاق پر الله وو نو الله لکه د حقیقت تانیس منزه دی د هغه مر ول توهم د تانیس ام منزه دی ستا بیا ول چې د هغه الله کوم مؤنث نه دی نو مذکر خو ام نه دی نو موږ د شو ویل چې موږ خو ضرورت و دې ته لرو چې د الله سب تعبیر په یو لفظ کوو نو مذکر خو تر مؤنث اشرف نو ولو ک الله مذکر نه دی نو تعبیر په الفاظ مذکره وجنی کوو نه دا خلاص دویم معنا د دې علامه راته کوي وضو یې بجاب کړی بعض الناس بعض خلق او العلماء ان العلامه من هغه څوک چې سنه پس تسنیف کړي خمسه کتب پنځه کتابونه وقيل بل چا بیا ولې دریم کولی علامه من هغه څوک سنه بچ تشنیب کړی کتاب په کل علم فار علم ان دغه څلرم کول وقيل بل شاوي علامه من هغه څوک چې له دلر دخل دخلوي في كل علم فار علم کې د علم فار علم کې دخله لري ار علم ار فن یو ویلې وي دخله پکښ لري ودې څه ویل کی وقيل بل شاوي ویلې پنځم قول ويعلم من هغه څوک چې هو دا غمن جامع جمع کون کی للمعقولات والمنقولات دا معقول و منقول یې سره جمع کړي یعنی علوم عقلیه او علوم نقلیه سره جمع کړي پر دوار باندې علم شپږم کول وقيل بل چا بیا ویل علامه من هغه څوک دی لا يخفا چې خفنی وي علي پر د باندې شيء د علوم بیا به نو مشکل چې ځانونه علامه کو ته دغه معنا چې یو شيء د علوم پر خفنی وي علامه وای دغه ته وي فاضل کنداري ساوای وای اقول زوایم لا يخفا خفنه ده چې انه د علامه علی هاذا بنا بردغن ولا یستکون سج انه شان علی هاذا بنا بردغن ولا یستکون سج کیږي علامه علی احد پر یو چا د علماء دا علامه دغه معنا چې طالبانو چې لا يخفى عليه شيء من العلم بیا نو پر یو عالم د علامه اطلاق کېدل ففیل وم قول وقیل بل چا بیا ویل علامه من هغه څوک دی چې لا یکون نه وي علمه علم خارجا وتلی د قوانینو څخه د علومو دا علم د علومو د قوانینو نه وتلی یعنی معنا دا د لا یکون مبتدع فی علم نه مبتدع په علم کې نه وي نیوی نیوی شان په علم نه ګډي اختراعي اختراعي شان په علوم نه ګډي دغه توي کی دا خلاص پر متأخرین باندې دل څغټه نقطه د حالت هر شي چې دی هغه پیدا پر متأخرین لفظ وای وینې چې طالبان هم دا متأخرین چې الذين كسانان بعد ورسته چې تر امام راضي وي تر امام راضي ورسته ودغه متأخرین علما دي وهو دا امام راضي ام فيهم فداغه متأخرین کې دي د امام راضي سره شروع دي دیم د متأخرین سره عبارت دا ورسته علما دا خلاص والتاخر چې دي طالبان على خمسه اقسام پنځه قسم دي تاخر نه دی دا تاخر پنځه قسم څنګه دی اړ راته ذکر کړی تا صاحبان هغه نو مړول الاول چې دی هغه رتبه دی یو تاخر رتبه دی چې په رتبه کې یو سړی تر بل چا مؤخر ورسته هغه په مثال د تاخر د آدم علی السلام عن النبي عليه السلام لکه تاخر د آدم علی السلام تر نبی علی السلام آدم علی السلام ولو که زمانن تر چا مخکې تر نبی علی السلام رتبه د نبی علی السلام تر رتبه ورسته د طالبان دا خلاص دویم تاخر زمانی دی هغه په مثل د تاخر نبی نه زموږ د نبی علی پردی سلام تر آدم علی السلام دریم چې دی تاخر ذاتی دی هغه په مثل د تاخر د معلول تر علت دا تاخر د معلول تر علت دغه تاخر ذاتی دی او بل تاخر مکانی دی هغه په مثل د تاخر د مکان د قوم دا ورستوالی هغه ځای د قوم عن مکان الامام تر ځای د امام لکه دا میراب ته نږدې امام ولاري او کیا مقتدیان قومي یا ایمان انو هغه قوم چې دې ته تاخر ویل کیږي تاخر مکانی دا خلاص او بل تاخر تبعیدی هغه په مثل د تاخر الاثنين د دوو عن الواحد تر یو لکه دا دوه چې تر دوو مؤخر دي دا مل ول هغه تاخر تبعیدی طالبان نو چې تاخر دا څنګه قسمه سو تقدم هم دا هغه څنګه قسمه دي په دې بل شي کې بیا هغه د تقدم بیان کړی دی خو الف ته نو مړ ول هغه ترجمه امر اته کی چې تقدم ذاتی کم یو تول کیږي زمانی کم یو تول کیږي مکانی کم یو علي چې ترجمه هم کی هغه شم پیدا کی طالبان هغه پیدا کړ قول المتاخرین پیدا وکړ نو قوله المتاخرین اجتماع د مقدم او د متأخر دا سره اجتماع ممکن حدوثا نه وي دواړه د یوې اسلامي پیدا کېدل دا د ترجمه د تقدمي زمانه د تو چې مقدم او مؤخر د دې اجتماع بقاء کېدای شي حدوثا نه کېدلای حضرې پیدایش کې موږ یو ځای وایي کېدل و ان اجتماعا که سم جمع کېدلای شي په بقاء لکه تقدم الاب د پلار علی الابن پر زوی باندې زوی او پلار د یو پلار پیدا کېدلی شي بقا کېدلی شي ام به زوی ژوندی وي ام به پلار ژوندی وي دا غي دی کنه نه کوي دا پلار او ان اجتماع فی البقاء لکه تقدم د اب پر ابن باندې والثاني دویم نو تقدم مکانی دی او هو دا تقدم مکانی اندازي يتعين چې معلوم کې مبدا یو یو ځای یو مبدا او یو ځای معلوم کې بار فل اقرب الیه واغه مبدیه ته متقدم بلل کېږي پر ابعاد در اغه مبدیه لکه تقدم د امام علی الماموم پر مقتدی چې نظر و محراب ته وکي محراب یو مقدس وای دا محراب ته چر یو نږدې هغه مقدم دی چې لري هغه د مؤخر بل ته قدمي رتبه دی او هو دا الثالث نه غدریم دی وې سما مسما کیږي دا تقدم بالشرف ایزان ورته وای تقدم رتبه ورته وای او که تقدم بالشرف ورته وای دا دواړه ورته ویل کېدل په پوهیږ نو هغه لکه تقدم د نبی عليه السلام پر آدم عليه السلام باندې په پوهیږي بدلیل الحديث القدسي په دلیل د هغه حدیث قدسی چې هغه دا دی نو لولا لولا کلمه خلقت الافلاک کته نو ای الله وای ما دا اسمانونه پیدا کړ نو معلومه ده چې تر ادم علی السلام له شرافت نو چې اسمانونه الله نه وای پیدا کړی کته نه پیدا کواله نو ادم علی السلام پیدا کاوه یا او بل فجیه قول نبی علی السلام نبی علی السلام کنت زوم نبی النبی و آدم آدم علی السلام بین فما بین کی الماء د وبو ول سپین د خط فما بین کی د ما او د سپینو دلته لا د سړي په نظر کې دا راګرځي طالبان نو ما وی سپین سپین خو وب پکشي کیږي کله چې ویل وای چې بین الماء والتراب لا یولار و نو سپین خو مر ولوای خط چې وب پکشي وي وان په دې حدیث خیر خبره ستا اصلا خو حدیث څه راغلی آدم علی السلام بین الروح والجسد زنه دیومه پیغمبر علی السلام وای وای آدم علی السلام په مابین کې د روح او د جسد یعنی بدن یې جوړ شوی او روح لا نه ورکول شوی په دا ټیم کې لازم وای نبی ومه یعنی محتاج خودی دا مقدم خو محتاج دی متاخر دغه دی مقدم محتاج الیه دی متاخر محتاج دی خو الاجتماع نه وي په فیر ای لا یکون لی متقدم علت مؤثره هغه علت تاثیر کون کی پی په جې متاخر کی کافی چې کفایت کی پی اصول په اصول کې دغه شنی لکه تقدم د واحد پر اسمین باندې دا واحد د اسنین د فار محتاج الیه دی چې یو نه دوه جوړېدلی یا لیکن موږ ول دا یو چې دی هغه نو دغه شیلت دی چې تاثیر و چې موږ په وجود کې دی و یا دا موږ ول دښنه نه چې یو پیدا سره څخه مخه دوه هم وي په پوهېږي دا خلاص نو موږ ول موږ لکه تقدم لواحق پر اثنين وي والخامس تنظم تقدم ذاتي دي وهو دا تقدم ذاتي الذي غدي چې يكون متقدم محتاج اليه والمتاخر محتاج ويكون وي متقدم الى تاموي له دغه متاخر ده مقدم محتاج الیه دی د متاخر د فارق و الی تامه ام دی بأن دا رقم یستقل مستقل وي دا محتاج الیه په تحصیل کې د هغه مرول چا د محتاج یو د محتاج په حاصلولو کې محتاج الیه مستقل وي دغه ته وایي بل چا ته ضرورت نه لري طالبانو د دوو په پیدا کولو یو مستقل دی یا د یو سره یو بل یو ځای کې بار بد وجه جوړیږي او علت نو بیا د معلول په پیدا کېدو کې مستقل وي طالبات اوس نو دا د المر راختل د دې ورځې په وجود کې مستقل نه دي که بجلی کني چې لمر راوخي د ورځ موجود وي که تی سبا کان واس کنه واس کنه لمر راوخي ورځ موجود وي بل څوک سره غواړي مثلا دې ته وي دا خلاص ويسمى نام سماکیر بالتقدم بالعلیق ورتوای ايضا لکه تقدم د خالق پر مخلوق باندې یا تقدم د حرکت د یاد پر حرکت د مفتاح دی دا د لاس حرکت پر حرکت د کلی په فعل دا تقدم مرول بالعلیت دی هغه مرول د غلاس مرول د کلی په حرکت کې شپې مرول مستقل دی دا خلاص والمراد ها هنا دل تقدم زمانی مرادی ولی علماء من قبل مخکې تر امام رازي متقدمون و وما بعد ورس تر دبیا متاخرون و والشيخ مستنف دا هغه علماء او سدي چې بعد ورس تر امام رازي دي ثم لا يخفى خفي جنوي انا الحكم بكون په کېدل چې مستنف افضل د علماء متاخرون دي دغه خبره چې کړل دا لا یخلو خالی نه د مبالغه څخه معنی په دې کې نو سم مبالغه کړې فائدہ دا مثال بن عمر نو د متأخرون علماء د ګوب افضل دي یا ولا کا افضل دي تګو قسم پر واپ تی به پوز نو یو سم مبالغه کړې د اسماء جغستا شوق ته پیدا کی وجینم دا خلاص په پچیا شور سره وای قول الحکما وینیسته دی وای دا حکما جمع د حاکم ده او هو دا حاکم په لغت وداننده سوای طالبان ودا پو سوای دا پویدن کې په علم علم لولې عالم د طاقت بشری د بشر څونی طاقت دی په غان اندازه دی چې علم پراوي نو فلا يريد وسنه واردی دا سوال چې انه شان د علی هذا بنا بردغه چې دغه تعریف د حاکم سو لا یتلک اطلاق نکي د حاکم الا خو بیا کیږي علی الله فکر وزګار نو دا الله سبل چاته بغیر بل چاته حاکم نه کوي ولې د دې ټول موجودات چې خارجه او پر احوال باندې غیر د پروردګار بل څوک علم راوستلی شي یا په پوهېږي چې دغه موږ وویل چې په عصب د طاقت کې بشري اوس خو نو دا سوال دغه څه وي د بشر طاقت څونه دي پر څونه احوال او علم راوستل ستا څونه طاقت دي څو ګانټې دروي ویل چې چاغو نو وایي مثلا دا د بشر د هغه طاقت په اندازه باندې دا خلاص نو ورستا شګر وای وای وفي په دغه مرول تعریف کې د حاکم اندا سوال ته اشتراط د وجودي خارجي چې دی وکړي په موضوع کې د حکمت طالبان په داشه په څنګه سر خلاص کی طالبانو دلته وسته چې حکمت موضوع ذکر کړی دا یا دا حاکم تعریف راته کړی نو چې حاکم هغه څوک دی چې علم پر احوال د موجودات خارجه وي نو خو د دې سبا معلومه څه چې د حکمت په موضوع موجودات خارجه وي د علم موضوع خو به هغه شی وي چې د هغه شی عوارض ذاتیه په علم کې بیانېږي ها نو چې حاکم هغه څوک دی چې د دې موجودات خارجه او پر احوال علم راولي نو خو معلومه دا سو چې د دې حکمت په موضوع موجودات خارجه دي دا غیبی کنه دی نو خو دغه د حاکم د تعریف په صدا معلومه سوله چې د حکمت په موضوع کې دغه غواړي چې علم پر موضوع دغه د موجودات خارجه وبیان یعنی احوال د موجودات خارجه وبیانول اوس نو چې د حکمت په موضوع جنې معلومه سول چې په هغه کې دا موجودات خارجه قید لحاظ شو اوس نو سوال وارد شي ورته ګوره د یو پی په دې کې انداز ته اشتراط دا شرطول د وجود خارجي په موضوع کې د حکمت دا مستلزمه ده یستلزم مستلزمه ده اخراج لره د حساب اخراج لره د هندسه اخراج در د امور عامه من الحکمت الله حکمت حساب یم د حکمت ووت هندسه د امن حکمت ووت امور عامه د امن حکمت ووت ولی حساب وجود په خارج کې نه لري هندسه چې دا د دوائرو بیان کوي لکه تاریر کلوی د سپلانې تا دوائر درشي هغه وجود په خارج کې نه دي او فات سم د موجودات خارجه او ساغه نه دي او امور عامه چې د عام امور بیان پکې کیږي امور عامه خو د کتاب نوم هم دي دا هغه عام عمر کې بیانې دا نو د حکمت څخه نه او سره د دې چې الته د حکمت په تقسیم دی باره بیا کوي دا عمر عامه هم د حکمت یو فن بوي نو بیا خو حساب هندسه عمر عامه دا درې سره د حکمت سوته ولې دغه درې سره د هغه موجودات خارجه اوسوي او داغه د حکمت دي نو ځکه د فلسفه مرو الموجودات نفس الامريه و چې د شي ویلی وای چې حاکم هغه دی چې علم پر موجودات نفس الامريه وبانی نفس الامر موجودات بارخ مزول په خارج کې وجود ولري که په ذهن کې وجود ولري دا نفس الامر خو نو عام دی خواج یا خارجي ته نو نه وي په فعل بار نو عام کوم ول اغه نفس الامر نو که خارجي دي او که ذهني دي وجه عام تباید وي سی په پوسرت چې دغه ویلی وای دا بنو دی وای چې شوي ثواب وای خیر دا خو اشګر مر ول دغه اعتراض عادي فاضل کنداري صاحب کوي مونږ به جواب دشي ورکو طالبان چې دلته مراد د موجودات خارجه او څخه چې په دې تعریف کې ذکر شول هغه مراد دا موجود په خارج کې حقیقتا وی هندش وایي ومزمر مراد نه دی دلته د موجودات څخه چې ذکر سی په طالب کې د هغه حاکم دي د موجودات خارجي حقیقتا مونږ مراد بلکې عام معنا مراد یعنی موجود په خارج کې بنفسه وی کفاسب د منشي د انتزاع په خپل وجود په خارج کې لري که په اعتبار د منشي د انتزاع وجود په خارج کې لري د عام معنا مراد څنګه جواب وکړو طالبان تی لږ فکر ورته کوي وایم هم دلته په دې تعریف کې د دې حاکم دا موجودات خارجه مرا او ذکر سول د دې سره هغه موجودات خارجه حقیقتا نه دي مراد بلکې عام معنا مراد څنګه عام معنا موجودات خارجه په اعتبار باندې مرول د خپل نفسي که په اعتبار د منشي د منشي په اعتبار وجود ولري که د نفس خپل ځان په اعتبار وجود ولري په خارج کې یو نظیر درته پیښوم د دې د پاره چې یو شی وجود لري مرول په خارج کې په اعتبار د منشي هغه لکه دا فوقیت تمام دا لوړوالی د بام طالبان اوس نو وجود په خارج کې دا لوړوالی په خپل لري چې د منشي په اعتبار لري دا فوقیت د چا څه فهمونه دا منتزع کول دا معنا د چا څه فهمونه د بامسه نو اوس دا فوقیت وجود لري لیکن په اعتبار د خپل نفس که د منشي د انتزاع په اعتبار نو دلته په تعریف کې چې دغه علم پر احوالو د موجودات خارجه و ذکر سوی دی دا موجودات خارجه په عامه معنا اخم وجود په خارج کې د نفسه لري که په اعتبار د منشي نو بارم الویل مل اغه علم حساب چې باس ته عدد تخري علم هيئت چې اغه مل ویل مل اغه د متقدمینو په فویری چې د دې دوایرو بیان کوي او فات سمون ول دغنو په خپل ذات په اعتبار کې وجود نه لري د منشي په اعتبار لري علمي حساب علمي هيئت هغه هم کچيري دغه دغه د ایمل ول وجود په خارج کې د خپل ذات په اعتبار نه لري د منشي په اعتبار باندې وجود لري مبارک چې دا موجودات خارجه ام وایم د دغه ملو الحکمت څخه حساب او هندسه او امور عامه وتلی دي یا نو چې نه دي وتلی طالبان بیا نو ته اعتراض را باندې وکړه بیا نو شګر ولې دی ویل تا خو دې جواب وکړ په ثواب نو موجودات نفس الامر یو ول ثواب دا دی چې موجودات نفس الامر یو ویل وی موجودات خارجه چې ویل دا غلط کار کړی ثواب مقابل خو غلط دی او ما جواب دی ورته نو چې جواب یې ورکړي اوس دغه مرول نفس الامرین او تر هغه وجودي خارجي ثواب سو یا دام سی دی هغه سی نو دا د ثواب لپاره بیا څنګه ذکر کړی دي طالبان په پوهیږي موږ به د جواب یا وکړو د دې اعتراض چې دلته دا ثواب چې ذکر کړی دی هغه وجه دا ده چې هغه قید ته د اعیان بیا ضرورت نشته دا د آیان قید نه دی دا مر ویل مر ویل په بل ځای کې د ذکر کیږي چې علم دی پر احوالو د موجودات خارجه او پر ځای آیان پوری راغ دغه آیان پوری چې دی دغه مر ویل دی تباره حاجت نست خلاف د مقصود څخه مر خبره جن مراجی دا د آیان پوری ته نو په دغه اعتبار دی را ولاړ شوی دی ثواب یې ویلی دی کنی موجودات خارجه خو تاویل پکښ کولای سم اعیان کې نه سم کولای نو یې ځکه بار د شی ویل ور ثواب دا دی چې موجودات نفس الامر دی ویل وی ولی که موجودات خارجه سره وای هم په موجودی خارجي کې خو به تاویل وکم په اعیان کې نشي کېدل بعض ځایونه خو اعیان خارجه دی ذکر کیږي نه زبوسی نو په دغه اعتبار باندې د ثواب الفاظ ویل چې ولنا نفس الامری ویلی وی بار بنو هغه فند حساب او د هندسه او د عمر عامه دا نه جنی وتلی دی په فوسره دا خلاص یو بل کوچنی اشد پر دا اسیر الجن باندې دی وايي قولو دغه دی الجن دا ماخذ دی دا جن د دان یدینو دیننه څخه دا دا سماخذ دا نه یدین و دینا دا دا ماخذ وهو دا دین په لغت انقیاد ته ویل کیږي طالبان انقیاد سمانا تابعداري دا انقیاد د یو چا اتباع کول او په اصطلاح کې بیا دین طریقتن هغه لار ده مسلوکتن چې سلوک پر سوی وي تک پر سوی وي مما د اغلار سجا اچرا تکړی بها پاغه پاغه لار باندې النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ده طرف د الله الى الخلق ومخلوق دا الله د طرف څخه کوم لار نبي او مخلوق تراوړي وتاغه تجنوي نو فالطريقة المذکورة دغه لار چې دا ذکر شوه چې په دې حیث یې واخلي چې انا دا طریقه یې مذکوره یطاع لها اتباع یې کېږي طاعت یې کېږي یسمى دینا ولې خو دینم په معنا د تابعداري او من حیث په دې حیث باندې چې انها دلته بل من حيث سره کېږي او من حيث په دې چې انها دا غتري کوي مسلوکه ده ثم لا املا یکیږي لیکل یکیږي کتابت یکیږي دا سما مسما کیږي ملت نو فالفرق بالاعتبار دی ملت او دین دواړه یو شی دی ما چې هغه مر الاعتباری قدر فرق کړی